الله تعالی بر باندې د دشمن سترګې لندې کی الله تعالی هم د دشمنانو نه حفاظت وکي او دا اصل کې وم علت د لپاره د اول داوي الانفال لله والرسول مفسرین لیکلی دي د مکی مشرکان د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې د مکی په پارلمان کې راجم شول دارون ندوه یغی ته ویله د جرګوزه او د غیر مشورو زیغو دارون ندوه د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې اجلاس وکړه قسمه قسم مشورې پاغي کې ورکړل شولې رایګانې ورکړل شولې چې د دې طالبانو په خلاف باندې د دې دهشتګردو په خلاف باندې څه وکړو روایتو کې راغلي دي په هغې کې یو لوی مولوي صاحب هغه هم راغلی او شیخ نجدي په شکل باندې ابلیس راغلی او په شکل له شیخ نجدي باندې اصل وش ابلیس و خو لیکن د هغې په شکل باندې راغلی و مجلس کې چې کله کېناسته د مکې مشرکانو هغه ته ویل ابلیس خو د شیخ نجدي په شکل باندې دی د نجد یو شیخ یو لوی سړی و د هغې په شکل باندې راغلی و نو دوی ورته ویل من انت ته څوک یې دا پکې رقم دی نه راغلی دا خو زمونږ پټ خفیه اجلاس دی ده ایسای اجلاس دی په دې کې ته څه کې ته رقم طرف نه راغلی نو هغې ورته ویل شیخ من نجد سمعت باجتماعکم وایي زه خو د نجد شیخ صیب یمه زه خبر شوم چې تاسو یو غونډه کوئ اجلاس کوئ د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په سادی وای د شتګر دی وته وای د دې په خلاف باندې تاسو اجلاس کوئ زه خبر شوم نو زم راغلم او دیر پر راغلم چې ستاسو سره خپل رای شریک کما کې دي شي د دې مصیبت نه مونږ ټول خلاص شو نن خو به دې غم کې تاسو اخته خو کې دې شي نجد ته په مونږ پسې هم راشي دا سوال نو دې طالبانو مخنیوي په کار ده چې دیو په څه طریقې باندې ورک کو ختم کو نو زه هم د سره کینم نو بس د مشرکانو رای راغله په دې باندې بس ته ډېر د لری نه راغلی میلمه هم او شیخ من نجدین شیخ سی وکړ نو بس ته د دې مجلس دغه ته شولې مسئول ته شولې تا چې کوم فیصله وکړه بس هغه به زمونږ فیصله وي هغه توی صحیح ده مهرباني رایګانې راکوئ ابوالبختري چې هغه لوی مشرک و نو هغې پکې هغه ته وی چې ستا څه رای ده هغه وی زما رای ده چې ان تحبسوه فی بیت مسدودة الباب غیر قوة دا په داسې یو کور کې بند کوي چې هغه بالکل بنې دروازې پسې بندې کوي او کوټې کې بند کوي او چې کړکۍ پکې هم نه په داسې یو کوټه کې بند کړئ دا به یي او خوراک کله وخت په وخت باندې تلقون الیه منه الطعام بس خوراک ته ورچوي لکه عام سړی په یو ځای کې یو ځناور وتړي یو چارپای وتړي او یا یو سپی وتړي خلکو ته ډوډۍ ورچي دومره سپک نظر او کنبی علیه صلوات والسلام ته وې داس چلو سره وکي تاسو کله میډیا نه خبر یې نو ابل ورځ د روجي اولنۍ ورځ چې وه نو د پاکستان طاغوتیانو یو اډر جاری کړ او دا ویل چې بندیانو سره خو کوي الا نو د شتګردۍ په الزام کې څوک نیولای شوی دین داغه سره چې څومره سختی کولای شي داغه سره سختی وکړي داغه سره سختی وکړي خو نور عام لکه چا سره نواز شریف سره خو کوي چې څوک هم په زینا کې نیولې داغه سره خو کوي څوک هم په غلا او په ډاکو کې نیول دي د هغې سره ښه وکړئ خو که څوک هم د الله تعالی د قانون د غوښتلو په نوم باندې نیولی نو د هغې سره ډېره سختي وکړئ په روژه کې ورسره هم سختي وکړئ علیهم لعائن الله الله هم تباه که او د دې روژې په خاطر هم الله تعالی غرق که چې داسې خبرې کوئ ای فرعونیانو ستاسو دا فرعونیت ورځ په ورځ باندې راښکاره کیږي ورځ په ورځ ګنټه به ګنټه راښکاره کیږي دا په خبرونو کې ویل دا خبره یې وکړله وایي دا پارلمان جاري د پارلمان نه چېرې دغه فرمان جاري شوی دی چې داسې وکړي د بندیانو سره ښه وکړي خو د دهشتګردۍ په الزام کې څوک نیولی شوي نو د هغې سره سختي وکړي نو ابوالبختري ویل چې زما دغه رای ده بس جیل ته واچوئ ډوډۍ ورته ورکوئ دا خبره یې وکړله او دیو چې بندیانو له ډېر ډوډۍ هم نه ورکوي دومره ورکوي صرف چې لږې نه چې صرف دغه نشي بس شهیدان نشي دومره ډوډۍ له ورکوي نو د نجد شیخ صاحب ته ویلله وای والله بیس ما قلت والله ما هذا برأین مړه تا دا داسه مشوره ده تاسو داسې شیو قسم په الله دام سرای ده بیس ما قلت ډیره بده خبره دی وکړله ابو البختاری ته ویل لکه ولی بده ده وای دا زما خپل رای ونه که فیصله پې کوي کنه خو زما رای ده په رای کې خو ازادي ده کنه و ان له قوما یخلصه منکم تاسو سره د قام قبیله نه معلوم ده خو داسې یو ورک سړی هم نه دی اقام قبیله به راجمع شي که ایمان یې پرې نه دی راوړی ملګري ورسره نه دي خو په خپل په قومیت خو خلک ودرېږي که نه نو بیا ورته هغه چې جیل ته معلوم وي خو جیل به مات کړي خبره به خلاصه شي یا به یا به په زور دنه خلاص کړي او یا به چېرې جرګه به ورته راولي نو بیا به خامخا پرېږدي نو دا مشوره صحیح نه ده عمرو ابن هشام چې دی هغه هغه ته مشوره راغله نو هغه ویل رأی ان ان تخرجوه من قريه الى اخرى زما رأی خدا را چې دار دی علاقې نه وباسي وای باسي بل ځای ته ولاړ شي تاسو به اخلاص شئ دا نجد شیخ سی وته ویرله وای بئس ما قلت ډیره بده خبره دی وکړه والله ما هاذا برأی مړه دام څه خبره ده ته دا وای چې بل ځای ته بوځي نو بل ځای خو نه جد دی کنه ما پسې راولې الدکی خوره دا چې د دې زینه بخلاص شي او هغه ته ډیره زیاته عجیبه خبره وکړه اذن یفسدو فی غیر قریتکم په بل دې کې د شتګردیو کې او بیا دا خبره وکړه وای علم ترو الی حلاوت منطقه د دې خو خبرې ډېرې زیاتې خوږې دي په خلکو باندې ډېر زیات اثر کوي نو چې بل ځای ته لاړ شي وسره مرګري دی چې کم دي مونږ ته ټول یو یو په بل ځای کې مرګري ته جوړ کی بیا ور باندې دغه حمله وکي اسنه چې بل ځای نه بیا غر کی نو دا هم سم مشوره نه ده دا مشوره صحیح نه ده بل ځای ته شړې بل ځای کې ځان ته ډله جوړی اپم به ولګي بیان به کوي خلک به سره مرګري شي بیا ور باندې حمله وکي ابو جهل ورته ویل هلکه داسې ده چې تاسو خبرې ډېرې وکړلې خو زه به یې خلاصه کړم او دا خبره زما رای دا ده چې بس دا قتل کړی شي دا به ډېره زیاته ښایي خلکو ته یې قتلی نو څنګه یې قتلی کې دا قوم قبیله یې نه وی طریقه به دا چې مونږ په مکه کې ډېر قبیلې ډېر خاندانونه یو د یو یو خاندان نه به یو نوجوان ناپاڅي چې کم بهادر دی او توره چلولی شي او قوت والا دی ټول و په یو ځای باندې په دې باندې حمله وکړي په کور باندې به چاپه ولګو شهید به کو په شهادت باندې به ورسو بیا ورده قام را پاسی نو مونږه دا لس خاندانونه یو نو د یو خاندان نه زمونږ خو بدل نه شي غستله قصاص خو نه شي غستله خو اخر به مصلحت ته خبره جوړ کو دیت به ورکو نو دیت به ورکو کنه مثلا که سلو خانه غختل دوه سبا ورکو دا څه خبره ده ډیر شي قومونه یې کنه بس د نجد شیخ ته ویرله وای بس رای کدن هم دا رای ده رای هم دا رای دی ته وای د نور خاصی جری ګړی وړی ویل دي خبره اصل کې داره بس دا وجل غواړي پلان جوړ کړي بمبار ته او بس چیرې جازونه تیار کړي او پوجان تربیت کړي بس ور بشي په چاپا او پیولګوي چاپې ته دم تیار کړي الله تعالی په دې آیتونو کې هغه واقعي ذکر کړي نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغی وی خبرې وی دسنه وی پارلمان کې ستا په خلاف باندې اجلاس شو وی څه وکم وی الله تعالی طرف نه امر دی چې هجرت ته ځان تیاروه وی ته وځه بس ترې کور نه دی وځه ډیر داسې کنه کله مسلمانانی الله تعالی ته ډیر د دین کار واخلي یو ځای کې پوج روان دی چاپه لګی ته ځان ته مسلمان وې خر ته پتر چې پلانې علاقه کې طالب دی مجاهد دی بکی د الله تعالی د دین سپاهی دی په خپل جهاد نشي کولای دا خو کولای شي کنه مجاهد ته وای نن د باندې شپه لګي دغه طرف ته فوج د روان نظام ته وساتي رابطه وته وک کنه دا خو کولای شي کنه طالب د مجاهد د لارو ته نه معلوم شاته فوج را روان دی نو ته مخ کې شه وای زه د ورور یم راځه زمار سره وروري ده زه مسلمان یم راځه چې بل دې ته لړ بس بل دې ته بوده مرګرتیا سره وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ پورن راغوخته وی ای علی ته به زما په ځای باندې پاتې شي او زه د کور نه بهر ته وځم په غیر عادي دروازې باندې نبی صلی الله علیه وسلم وته او علی رضی الله تعالی عنہ ته خبر او کړه یریږي ونه تا ته سویل نشي او ته چیرې په دې باندې کین او د الله تعالی طرف نه ماته حکم دی زه وځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زه ته ورسیده هغه د مخکینه سورلۍ تیارې کړې وې ځکه چې تکلیف ډیر زیات و هغه پوهېدل په دې باندې چې وتل به غواړي او اسما رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم به وخت په وخت باندې زمون کور ته راته او زما د بابا سره به مشوره کوله وخت په وخت باندې کله د غرمې په ټیم کې کله د شپې په اخیره حصہ کې په داسې ټیمونو کې چې هغه د غفلت ټیمو نو هغه وتل لونه نبی صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وتل دوانه مشرکانو خو مشوره کړې و چاپه به لګو د شپې او په تیاره کې به لګو چاپه به لګې په تیاره کې چې ورانه نه وځي په داسې وخت کې بځي نو چې کله لاړ دیو انتظار کاو انتظار کاو نبی صلی الله علیه وسلم به سحر وختي جمعه تراوته وی به دقه ټینګ په حمله کو بس خبره وخلاص شي نو د دیو ته یو اندازه ولګېدله کله چې سهار شو نبی صلی الله علیه وسلم راونه وته دیو بیا هم انتظار کو علماو لیکلی دي د کور بیزتی نه کوله دا خو چیرې ورننه وځي نو د سپو د خرونه د بدتر دی ورشي کور تر مسلمانانو د کور بیزتیانی وکي د خویندو میندو بیزتیانی وکي مسلمانان او دی او د خوب نه چیرې کټون نه راواچي دځي پیو کې به کور باندې دروازې ولماتي کی او که تاسو نه لیدلې نو دا ستاسو ګناه ده چې تاسو نه لیدلې دغه ویډیوګانې په کتل شي لغړو بربند فلمونه خلک ګوري خو دغه وګورئ لکه د پاکستان د پوج د دې د کردار نه ځان خبر کړي چې دا څنګه پوج دی مونږ چې دیو ته دا وایو چې دا خبيسان دي پلیت دي په دې کې ننګ په دې کې غیرت نشته دی دا انساني حیواني اسلامي بې غیرت دي دا مونږ څه لیدلې دي په دې کې دا چې چا نه لیدلې هغه بیا دا خبرې به هغه برداشت کولای شي مونږ دا برداشت نه وتی خبرې دي مشرکان چې کله سحر شو او نبی صلی الله علیه وسلم راونه وته نو علی رضی الله تعالی عنہ اخیر انتظار تمام شو نو دروازه یې وټکوله یا هر څه یې کړی علی رضی الله تعالی عنہ راووته او سړی څه شو یو زه خو نه خبر زه خو دلته کیوم زه خو نه خبر شوی هغه نشته کور کې هغه نشته دا خبره ته وکړله وی ښه وی تبا و برباد شو ښه وی دا خو ډېر عجیبه غونته کې کار وشو زر دوباره پارلمان کې جرګه اجلاس بیا جوړ ک وی راشي او دا مختصر اجلاس دی مخکې خو جره تفصیلی اجلاس مونږ کړی دی سړیم د ګوتو نه اوته چاپه ناکام شوله اوس څه چل کوئ هغه کم خطره چې تاسو موندله نو هغه خطره خو ډیره شوله اوس که سړی اوس ژوندی د لاس نه اوته او زمونږ په پلان باندې هم خبر شوی چې دا زما سخت دشمنان دي نو اوس بم بیا بیخ بنیاد وباسي خو لیکن اوس تاسو وکړه چې دا وخت دی اوس گرفتاری اوس به ملازه ته ځان نه رسولې وای ښه مشوره څه ده نو ابو جهل تو لره کوي لنډي وګدې پرې دوي خو کدا چا سړی دا ژوندې چا گرفتار ک او یې قتل ک سلو خان مداغیر پر انعامي زئی خواره شي بس فوج یې هر طرف ته دی خو بیا د خرو سپو د غوښو نه زیات دي کن هر طرف ته فوج روان که روان شول خلک په سورلو باندې سواره دي اوس یې که هسې نه وجني نو دغه دغه یې پې ولګاو دا دا نن سبا چې دا کاپیران د مجاهدینو په سرونو باندې قیمتونه لګی او انعامات دغه په سرونو باندې کوي دا دیو نیکه دا کار کړی او ابو جهل دا کار کړی د مکی مشرکانو دا کار کړی او بیا چې څوک دغه د مجاهد په سر باندې دغه روپۍ اخلي ډالر اخلي او بیا په مسلمان باندې بمبار کوي مسلمان باندې جاسوسي کوي نو دا د خپل پلار او دغه نیکه په نقش قدم باندې روان دي دا د ابو جهل طرف ته روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور نه وته لري غار ته ځان نه سوال لري غار ته رسیدل او دیو چیرې خوارش ولا نبی صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان دي سراقه ابن مالک په حدیث کې راغلی دی هغه واقعیا شاته پسې ور روان دی ډیر په تیزی سره وای ما ولیدله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کله به د نبی صلی الله علیه وسلم نه خی طرف ته شو کله چپ طرف ته کله شاته کله مخې ته زه ته به قتل چې دا زه خطرناک دی چې کیدی شر دی طرف نه یو جاخ دی عمله وشي نو هغه طرف ته وشو نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه आवाज یې واورید څوک څه غناره غوند کې خبرو आवाज راځي شاته چې وکتل سړی ور روان دی په تیز اسماني سور دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د الله تعالی پیغمبره بس سړی را روان دی او د ګیریدلو وخر روان دی نبی صلی الله علیه وسلم ته یریګم الله تعالی به خیر کی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم سور لې تر ورسېدل او داغي د دا اوخ د دا مخ کې د دا اس د مخ کې خپې د نبی صلی الله علیه وسلم د سورلې شاته طرف سره نږدې شولې بس الله تعالی زمکه ته امر کو راي کاګه دا اسه د خپو پورې د خېټه پورې ډوب شو پرې دغه کې ور ډوب شو پرې زمکه کې سراقه ابن مالک او تویر وې د الله تعالی نه دعا غواړ چې الله تعالی مار دې مصیبت نه بچ کی هسې نه چوزه سورلی او زر ټول د ازمکه میرا کاږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا بدل غواړم خو لیکن زمونږ راز بچاته نه وي وې رازم چاته نه مخ بالکل اوس ته الله نه وغواړه چې مر دې عذاب نخلص نو وسې دا الله تعالی خلاص کړه غ عذاب نه واپس راغی شاته خو مشرکان هم په هغه لار باندې را روان شاته ډیر خلک را روان دي دا ول مخې لورغه او دا یو طویل په دې طرف باندې څه نشته وې زلاړه موزي واپس شه مشرک دی خو لیکنه چې خبره وکړه نو به خبره کړې ده نن سبا براینه مسلمان په دې ځکه ورته وي د طالب یم چې کله بازار ته چونی ته ورشي د پوجي سره یو ځای شي نو بیا په خارخ ولګي او بیا د مجاهد ټکانې متخه د غیر ملاقات زې متخه او راغله دا ملاقات لې او بیا ور باندې جاسوسیا نه کې ناغه مشرک ته ویل وای زې په دې تر باندې نشته مشرکان واپس کړل نبی صلی الله علیه وسلم په غار کې درې ورځې تیرې کړلې درې ورځې او شپې تیرې کړلې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور نه بوله خوراک راته یو شپن کېو هغه واګړي بيزي ساتلې دغه وخت مناسبه او غره ته به بوتللی دا غینه به پیل وشل او نبی صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له به ورکولی او په دې باندې دا غي وخت تیریده نبی صلی الله علیه وسلم چې کله غار ته ورننوته او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غار سپاک غار سپاک او بیا ورننوتل ناس دی واقعیا ډیر واقعیت په دې منځ کې راغلي دي خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې نبی صلی الله علیه وسلم سری خو درې په دې کې مار وچیچه په واقعاتو کې راغلی مار وچیچه د سترګو نه اوخ کې وبیدلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ باندې ولګیدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رایخ شو ابو بکر څه چل د الله پیغمبر مار وچیچلم نو ما ته ویل نه د الله پیغمبره زکه میزان نه خوځاو چې تاسو خوب خرابې ده دې ته وایي اختار الله لصحبت نبیه دا الله تعالی د پیغمبر د مرګرتیا لپاره داسې خلق غوړه کړی دا حیث متفقن او راغلی صحابه کرام دا الله غوړه کړی الله چون کړی چې د مرګره به دا دی مرګره به دسی نبی رسول الله سلام دم کلا سے پراخ کله روغ جوړ شو وسیس پکینو خلق را روان دي کافران بیا را روان دي نبی صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی پیغمبر خلق را ورسېدل دغه رخکاری پرې سوري کی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی وای ستاسو ګمان دی په چا باندې چې الله ثالثهما الله تعالی داغي دریم دی ستا په هغې باندې څه ګمان دی مونږ دویو دریم الله تعالی دی الله تعالی به زما ستا امداد کوي نو کوتره راغلی دا بعضې روایتو کې مفسرینو ذکر کړی دي د پاسه به جاله کړی ده او د هغې سره سره جولاګی راغلی دی هغه جالونه مالونه دای کړی دي یو ځای ته چې ته ورځې خو جالونه ختمیږي که بس الله تعالی چې د حفاظت کوي الله تعالی د حفاظت کولی شي دومره روایتو کې راغلی دي مشرکان راغلل که لږې سر ورښکاره کړی وی نبی علیه السلام او صحابه یې لیدله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې لیده وای او د سم مات کړه دغه مخ ته دا یو روایت کې راغلی او د سمات یو مکه پاغه ځک او بیا چې روان شول یو بل سره خبرې وکړلې وای دی کې اسنه چې ودی غار کې دند ناسي نو یو بل سره خبرې کوي وای ابل توې قمق لکه ودی کې ونه دی وای دی جالون ته بګی ته وګور دی مرغې ته دغه پاسې دله دا مرغې بس په دې باندې نسته دا خبرې وکړلې دا غینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم روان شو په غیر مشهور لار باندې په غیر عادي لارو باندې عادي لارې نه بلکې داسې لارې استعمال کړي چې هغه عام د استعمال نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته نږدې شو اطلاع شو له مدینه والا وته دا الله تعالی پیغمبر را روان دی ماشومان جنکی را وتلې ماشومان جنکی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم را وتل د مدینې نه مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم خواته وفدونه راغلیو ډیر خلک مسلمانان شویو او بیا غي دعوت هم په مدینه کې ورکړی نو مدینه دا سیوا چې تیار ځای او بالکل کار دی کړی کله چې داسې د هجرت اراده کې یو ځای ته نو اول مرګري ولېګا الته کې یو دوه علما ولېګا او داسې چې ستا صحیح ترجمانی دی وکي نو چې کله بیا غزې ته ځینو هغه مخکې ځین سازي کړي کنه مشکلات بنای نبی صلی الله علیه وسلم تا غرا وتل او ډیر زبردست هر کله استقبال یو توک الله تبارک تعالی په دې آیت کې هغه بیانې سورۃ المائده کې بیا پوره تفصیل دا غیر راځي واخرجو کته وستل وی د خپل دین و اذ یمکر بک الذین کفروا و اذ یمکر بک او کله چې و اذ یمکر بک الذین او کله چې جرګه وکړه ستا په خلاف باندې کافرانو اجلاس وکړه لیثبتو قادر پر چې قید کی تا دره او یقتلو که یا وجنی تا دره او یخرجوک او یا وباسي تا لره بس نن سبا هم د مجاهدینو په خلاف باندې پارلمان کې په دارالندوه کې هم دقه دغه کیږي مشورې کیږي او دغه اجلاسونه دي بل به څه خبر نشته لري بلکې د دهشتګردۍ په خلاف باندې دی وته دغه وي دغه نوم ورکوي او دغه په خلاف باندې دا خبرې کیږي ویم کرون ویم کر الله او چل چلوال جوړاو استاد یو دیو ستاسو قتل ته ستا وجلو ته ستا قید کولو ته ویم کر الله او پټ تدبیر وک الله تعالی ستاره بچ کولو والله خیر الماکرین الله تعالی ډیر ښه تدبیر کوون کړي یا کافرانو مرتدینو په دې باندې چرته دوکنه شي ونه غولېږي چې تاسو مجاهدین په شهادت باندې ورسوي یا د پانسي حکومت وا د واوروي او یا مجاهدین سره سره بجیلونو کې نه پاکستان جهاد د ختمېدو نه دی په دې باندې ځان پوهه کوي لس کاله به وشي دېرش به وشي پنځوس به وشي خو لیکن د دین الله تعالی تاسو اوس بچ کوي نه خلاصېدلی دین نه شي ویم کرونه ویم کور الله الله تبارک تعالی چې کوم تدبیر کوي د هغې نه تاسو بیا نه شي بچ کېدلی وایذا تتلی علیهم آیاتنا قالو قد سمعنا په دې کې آثار د عدم تقوا ذکر کوي چا کې تقوا پرهیزګاري نه نو د هغې حال لا شه وګوره وایذا تتلی علیهم آیاتنا کله چې ولوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه قالن دیوی قد سمعنا واوریدل مونږه لو نشاو کو وړو مونږه لقلنا مثل هذا نو خامخه او بوای مونږه په شان د دې باندې د ډیر زده او د عینات د وجې نه دا خبره کوله دای ورې کوله دې لپاره چې مسلمانان په شک شکوک شبهاتو کې واچي کنا ولی قران کریم کې دیو نه بار بار د مطالبه شوی ده چې د قران د قران کریم په شان د کې بل کتاب راوړی لس سورتونه راوړی به سورت مثله د قران کریم د دې سورتونو په شان د کیو سورت راوړی او یو آیات دې په شان دې راوړی هغه خو نشو کولای خو لیکن دا خبره ځکه کوي چې مسلمانان په ذهنونو کې شکوک شبهات پیدا کوي ان هاذا الا ساتیر الاولین نه دا قران کریم مګر دا قصیره په خوانو دي اساطیر الاولین دا پردو دا د پخوانو خلکو قصې دي خو مړه په قرآن کې وای نور څه دي خو د آدم علیه السلام واقعه ده د نوح علیه السلام ده د ابراهیم علیه السلام ده وای دا خو سره نظام کتاب نه بس په جماعت کې کېده دې تلاوت کوه خو جماعت خو هم ته ماپ نه که کنه هغه خو هم توران که بس وإذ قال وإذ قالوا اللهم کله چې ویل دیو کله چې ویل دیو یا الله تعالی اللهم وای دا پوجیان وای الله منی نو ولې دا ابو جهل دا خبره کړې و اللهم یا الله تعالی ان کان هذا هو الحق من عندك که وی دا قران کریم او دا پیغمبر حق وی سره طرف نه نو پام ترالی نه حجارت من سمای راور او پم باندې کانی د اسمان د طرف نه او تنا بیا عذاب الیم او یا راکی مونږ ته بیا عذاب الیم درناک عذاب را ترکی د دې واقعې مې ته ویلی و ابو جهل سیاسی لیډر نو د پوج ذهن سازی کوله پوج ته وای تاسو خو د ملک محافظین یې ایمان تقوا او دغه سي دا ټکی لیکلی او بیا چې کله دا مردار شي نو په هغې باندې لګولی بوډونه لګولی شهدا چوک پلانې چوک پلانې چوک دا یو ته لګولی نو دا دا کار چې دا په سونو کاله مخکې ابو جهل هم دا کار کړی او هغه سیاسي لیډرو نو هغه خپل مشري نه ختموله د پوج نظریه په دې باندې جوړوله چې زه بالکل په حق باندې یم که زه په حق باندې نه وې نو ما د بیت الله چې د کعبې غلاف نیولې د ځان ته خیرې کومه نو پام تیر علینا حجارت من السماء راوره پونګ باندې کانی د بر طرف نه او یتنا بیا عذاب الیم نو الله تعالی دعا قبول کړي وخه الله دعا قبول کړه د وسپنو باران پیو شو مردار شو بکیا ختم شو بکی و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون دو سوالونه او داغه جوابونه اول سوال دا دی چې دیو خو شرک د مخکې نه کاو نو الله تعالی په جنگ بدر کې یا تباکل نو نبی صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې ونه په وخت کې الله تعالی ولې نه تبا کوو جواب او ما کان الله لیعذبهم او نو الله تعالی چې عذاب ورکړی دی ته انت پیهم او حال دا چې توی پدې کې د کم ځای کې چې د الله تعالی پیغمبري الله تعالی په غزه باندې عذاب نه راولي الله تعالی ته پیغمبر لري کوي ورسره په عذاب راولي نو بیا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ته لري شوی دی په دویم کال د هجرت باندې جنگ شوی دی نبی علیہ السلام چې مدینه ته لاړ نو په هغه وخت کې الله تعالی ولی توانه کړل دیو جواب وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او نو الله تعالی عذاب ورکون کې دی ته هم یستغفرون په داسې حال کې دی بخنه غواړي وهم یستغفرون دومانی دی یا مراد درینه استغفار مراد در مشرکانو دیو به استغفار وایه نو دا استغفار په وجه باندې ته الله تعالی تر دغه وخت پورې عذاب لري کړو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای استغفار ک فاسقان پاجران وای نو دا غي په وجه باندې د استغفار په وجه ته هم عذاب لري کیږي د عذاب ته بیا هم لري کیږي پیدا کوي نو چې فاسق پاجر ته پیدا ورکه استغفار نو چې مؤمن مسلمانی او بیا د رمضان مبارک میاشي او بیا تر د ماسپخینه پورې قران ته هم ناسی او د پښمنی را پاسېدلې او استغفار وین الله تعالی به ته خامخر دغه پیدا ور کوي الله تعالی به ګناهونه معاف کوي الله تعالی دې زمونږ او تاسو سره ټول مؤمنانو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې زمونږ سره د عفو او د عافیت معامله وکړي دویم قول لهم پسرین داره چې ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون دې کې مراد د استغفار نه استغفار دې د کمزور مؤمنان مسلمانانو چې هغه هجرت نو کړی هغه په مکه کې نو دا غي د استغفار په وجه باندې دا عذاب په دی باندې نه راته دی توبه نشول و ما لهم الله يعذبهم الله او څه عذر دی دی لره چې عذاب بنور کې الله تعالی دی ته وسبوت الله تعالی عذاب بنور کې یعنی د غزوه بدر ته اشاره ده الله تعالی ول وس عذاب ورکولې په دې کې د عذاب علتونه موجود دي او هم یصدون عن المسجد الحرام او حال درې چې دی منکه خلق د مسجد حرام نه مدرسو باندې پابندي ولګول مدرسو کې په پاکستان کې وسه دا بل پاس کیږي او اول ورځ د پوج ویان دا په خپل اعلامیه کې دا خبره وکړه پوجیانو مشر دا خبره وکړه چې مدرسې به خود مختار نه وي په مدرسو کې چې کم نصاب ویل کیږي دا به علما نه مقرره دا به دا نصاب به ولمونږ جوړو معنی دا شوله که په دې کې سورۃ الانفال دی سورۃ توبه را پکې دا سه سورۃ الاحزاب دی پکې او په دې کتابونو کې چې مرتدینو په خلاف باندې یا نور کوم احکام دي مسائل دي د جهاد وغیرہ او دغه سه حدود دي قصاصات دي دا به وستل کیږي په دې کې بیا د شتګر تیاری و هم یسدون عن المسجد الحرام او حال داره چې دیو منکې خلق د جمعتون د مسجد حرام نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منکړو وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون د دې دوه معنی دي یو مطلب دا دی اولیاء په معنا د اختیارمن سره و ما کانوا اولیاءه ندی اختیارمن د مسجد حرام او د مدرسو ان اولیاءه الا المتقون ندی اختیارمن د مدرسو مگر متقیان او پرهیزګاران خلق د مدرسو په حال باندې د مدرسو په ترتیب باندې علما کرام پویږي نو ته بی دین او طاغوت او مرتد شې ته د مدرسې په ترتیب باندې څه پوه شي ندی اختیارمن د مسجد حرام الا المتقون مگر پرهیزګاران متقیان صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم اغم کې د جماعت اختیارمن خوغه دی او اختیار ته تاخلی ته توس نه پرېګ دی مدرسې ته دوی معنا په سرینو ذکر کړی دا دا هو ضمیر راجع دی الله تعالی ته نو دې کې معنا دا شوله و ما کانوا اولیاءه مشرکان او بيدین خلق د الله تعالی دوستان نه دي ان اولیاء او دوستان د الله تعالی نه دي الا المتقون مگر پرهیزګاران خلق او علامه رو... علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دي د الله تعالی دوستان متقیان دي نه لیو نه لیونی مجذوبان او نه جاهلان سوپیان چې په ځان منی وجد راولي اوچتیږي او لګي الله الله بس دا شروع کړه په مجلس کې لاندې یو غس پوم دی رته لاندې خپه قرار باندې او غټي غټي تکیاګانې ته لګېدلې دي نو پاغي کې خو چا سي لګي او اوچتیږي او لګي پکې نو اسی چې مزه کوي دا سیو کې بیا وي په دې باندې وجه دراغله دا چل پیو شو نو علماء لیکلي دي علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلي دي وای چا باندې چې وجد راځي او دغه حالت پې راځي او وای دا د الله تعالی د یری د وجې نه دی د ذکر د وجې نه دی او یا وای الصلات والسلام علیک یا رسول الله په هغې کې ځان باندې څه چل وکړي نو ادارې د کوهي په غاړه باندې کینی او یاری په دریم چت باندې د پاسه د چل په ځان باندې وکړي دې ته وځي ایماندار ویم چې دا د الله سره مینه د الله په عشق کې پیدا چل شوی دی په دریم چت باندې ته پاسه دا چلو کا چې خکه تر او غره دې کې پټي پټي شي دا تباہ برباد شي غرق شي دا نو ان اولیاءه الا المتقون ندی اختیارمند ندی دوستان د الله تعالی الا المتقون مگر پرهیزګاران خلق مگر متقیان او پرهیزګاران خلق د الله تعالی دوستان دي د الله تعالی دوستی په دې باندې نه کیږي چې دغه چغي وها الله الله وای نو د هغې کار دی د دې آیات دوه مطلبونه دي یو مطلب د دې آیات دا دی وما کان صلاتهم عند البیت او نو منځونه د دې نو منځ د دې مشرکانو په خوا د بیت الله کې الا مکان مګر داسې عبس ولکه سرنګې چې شپېلي وهل وتس دی او لاسونه پړقول عبس کار دی نو د دیو دا منځونه هم دغسې عبس و په دې بنا په دې توجیه باندې معلومه شوله چې مشرکانو د مکې مشرکانو به منځ کاوه د مکې مشرکانو منځ کاوه خو لیکنه دا منځ برباد دی عبس دی د الله تعالی پیغمبر خلاف دی الله تعالی کتاب خلاف دی نو یو معنی دا شوله چې مکه مشرکانو منځ کاوه خو لیکن دا منځ بالکل عبس دی خراب دی لکه شپیلی او د لاسو پړقه دا چې بالکل پالتو کار دی عبس کار دی دویم قول لم پسرینو داره و ما کان صلاتم عند البیت الا مکاء و تصدیه د بیت الله په خوا کې د بیت الله خوا ته چې کله راغله د جمعتونو خوا ته نو د دیو کار پاږي کې سو لاسونه پړقول او دغه سشپېلی وهل او دا به داسې ګڼل لکه دا چې د الله تعالی عبادت دی لکه نن سوا ډیر پیران ډیر موریدان ګډا کوي لاسونه پړقوي او ډیر چیرې د هغو مرګري دا جلسو جلسونو والا چی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم في ليصدوا عن سبيل الله ان الذين يقيننا کسان ربا تیر ما قول سره بالکل ښکارا دی مخ کی ذکر شو د دیو د دیو چره عبادت بدنیه بالکل پالتو دی عبادت بدنیه دغه دی برباد دی نو دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې عبادت مالیه هم برباد دی مال لا سړکونه جوړی دا آی دا چیرې انجوزګان او پروژو والا مؤسسو والا انجوز والا چیرې مکتبونه له جوړي او سکولونه له جوړي دغه سي سړکونه ولید له جوړي الله تعالی د هر څه برباد دي ان الذين كفروا يقينا ناکسان چې کفر کړ دی ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل ليسد عن سبيل الله دیر پر چې خلق منه کې د دین د الله تعالی د لارې د الله تعالی نه پس ينفقونها نو زر دی چې دیو به خرج کې د خپل مالونه ثم تكون عليهم حسره بیا به وی د مالونه په دیو باندې حسرتن ارمان او افسوس بشي ثم یغلبون او بیا به دی مغلوب هم کړل شي والذین کفروا الی جهنم یحشرون او کافران به جهنم تراجم کړل شي په آخرت کې هم دنیا لاړله او هم آخرت تباہ او برباد شو مفسرین لیکلی د آیات په شرح کې د مکی د مشرکانو چې کله دیو د مکې نه راوتل په دې کې دولس ملکانانو دولس ملکانان او دای مقرر کړله وایزا دا جنگ مونږه سیم ګټو چاپه دومره لري نه ده دومره ډیر وخت په چاپه کې نه لګي دا مسلمانان به زر ختم شي خو دولس مشران دي نو بهرحال بیا هم احتیاط پکار دی احتیاط به وکړو داسې چې یو یو کس به د یوې یوې ورځې ډوډۍ ورکوي دی پوج ده زر پوجان دي زر پوجان نه باندې او دله به یو یو کس سره ډوډۍ ورکړي نو علماء لیکلي دي د ورځې به لسو خان لالول د سلو کسانو د پاره به یو خلالو د سلو کسانو د پاره وی خه مستی وکي بس سره خي غوخي وخري ماړه شي ساتو مو خو لیکن بیا والته کې جنگ کوي سید او به کی زور نه لري ځکه دا جنگ کوي په کوم ورځ باندې یوم الهزیمه مفسرین لیکلی دي کم چې د شکست ورځ ونه پاغي باندې د عباس رضی الله تعالی عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر په وخت کې مشرک دی دا غي سره یو ځای راغلی نو دا یوم الهزیمه په ورځ باندې دا غي نمبرو لسو خان و اعلان کوي ولای دی پکې پته نه لګي ځکه مال خوري زیات دی کن و کوي هر څه کوي نو کوي دا لسو خان اعلان کله د جمعې ورځ و جنګ شروع شو نو خوشحالی په غم باندې بدل شول هغه غوخي مسلمانان ته پاتې شول وای دا او خان او غر ته پاتې شول پوجان اکثر یو ځای تراشي په کم ځای کې چیرې مورچه جوړه کی طالبان په عملیاتو کې دغه غهر ته چیرې مجاهدینو ته پاتې شي الله تعالی هغه کوي چې کوي الله چې سو غواړي نو هغه کوي مبصرین لیکلی دي چې کم کسان په مکی د مشرکان نه قتل شول په جنگ بدر کې نو کله چې او څه فرار هونه مې کامیاب شول هغه وتښتېدل څه او مردار شول ته او یا کسانو څه ته ژوندي گرفتار شول ابو سفیان چې کله مکې ته ورسېده نو هغه ته خبر او کړله د چا د مشران مشران خلک چې کوم مردار شوی نو هغه راوغختله وی ګوره قافله خو زما روغ را ورسېدله صحیح ده اوس داسې وکړئ تاسو ماله یو اختیار راکړئ اختیار دا دی چې کسان اخران هم مړه کړله خو لیکن قافله خو راغلی ده کنه دا مال تجارت چې څومره دی مخکې تاسو ته ما ویل د شپږیس زره دیناره مفسرین لیکلی شپږیس زره دیناره چې هغه په دې وخت کې د شپږیشو کروړو نه زیات قیمت و دغې دومره سامان د تجارت را روان کړی و په سوونو اوښانو په هغې کې څه چل ول خو نه و ډېر په زرونو باندې نو داسې به وکړو ما ته اختیار راکوي دا مال چې دی دا به صدقه کړو دا به دسی وکړي چانده به دا وکړو بس دا چانده شوله په دې باندې به تیاری وکړو د مؤمنان مسلمانانو د ختمولو لپاره تیاری به وکړو اصلحې دا ټوله ذمهواري په ما شوله دا مال به زه خرڅ کړم او په دې باندې به تجارت او دا هر څه چې وشولي چې څومره ګټه پکې وشوله نو دا وردی مسلمانانو په خلاف باندې استعمال کو او دا و ختمو دا خپل بدل تی اخلو الله تعالی دا آیات راولېږه ته چې مکې نه راتللې نو تا هم دا بدمعاشي کړې وه چې دا اوښان به هلته کې حلال کو بیا او جشن به مناو کو هغه به تاریخ شي مسلمان هغه به تاریخ شي زمونږ دپاره او دا دا جنکۍ هم را روانې کړې وې سندرغاړې جنکۍ چې دا به راته بیا ګډې شي او هلته کې چوداګست به وکړو بیا به راځو دا خبره دې کړې وه نو الله تعالی وی شرمېږي نه یو ځل دغه پرتوک د نه ووته اوس چې دغه اوس دا بل کار کوي چې دا مال به ولګي خو لیکن د قیامت په ورځ باندې بیا به هم جهنم ته رواني او طالب جان به بیا هم کامیابي طالب جان به کامیابي اوس وګورئ د پاکستان حال ته وګورئ هر ورځ په خبرونو کې په دویمه ورځ باندې لګیا دي د پاکستان اقتصاد خراب دی پلانی ملک ته دغه وکړه دوره وکړه دوره وکا ډېر دوره ور باندې نور هم راشي د زړه دوره ور باندې راشي دا خو د ملکونو دوره دي لړشه سعودیا ته لړشه امریکې ته لړشه جاپان ته لړشه چین ته د څو پورې ولدا درکې په دغه باندې مبور نشي طالب جان یو ډزو کې رسنې پر په دیر شپې کال توسته د خیر سره او کډیره خرچو کو یزان له یو ډیو پکې ویسی یو ډوډۍ ځان سره ورور په صادر کې راون غاړي او لاړ شي تا ته ناشته روجه روجه په خله ده زیاته ده خرچه پکې هم اوس نه کېږي یو ورځ د باندې وکړي او بیا ستا ډر او ټر ډر او ټر ټوله ورځ د سحر نه واخله تر د ماښامه پورې او د ماښام نه واخله تر د سحره پورې توپونه بیا وله ټینګ به دا نه کېده نه ټینګېږي دا شی دا به نه لاړ شي دا ملک د نزي په دې باندې ځان پوه که طالب جان سره چې چا چیړ کړی دی الله غر کړی دی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره چېړو که څنګه په سینه او ته بیا کیناسته کنه ستا سینه اسلام آباد د اسلام آباد ته ان شاء الله ضرور سی طالب جان د سره چې چا چېړ کړی دی الله تعالی غر کړی دی پس یون په قونه حاضر د چدی به خرج کی د خپل مالون لره ثم تكون عليهم حسره بیا بشی په دی باندې ارمان مؤسسو انجوز والا اغه لګیا دی خلکو لدا جوړی خو دغه باندې مجاهد ور روان دی دغه ارڅ مجاهد ته پاتې کیږي صحیح ده ثم یغلبون بیا به کمزور کړل شي ثم یغلبون په دنیا دا د دنیا حالت شو والذین کفروا الی جهنم یحشرون او کسان چې کافرانو الی جهنم او کسان چې کوبر کړل جهنم ته راجم کړل شي په اخره په اخرت کې او دا تاریخ د سیدا د نوح علی السلام د زمانه نه تاریخ را روان دی دا تر قیامت پورې به چلیږي او کته طالب جان ته سپک ګورې نو وګوره روسې لدړې وړې که کنه هغه دغه طالب وکنه د دې سره نه کیږي چیل چال د سره نه کیږي تا چې کم ځای بند کړی دی هغې طرف در روان در ننوتی دی رفسې خامخا درځي خو طالب جان خپل ګزار ته سوچ فکر کوي چې رسېدی شم که نه شم رسېدلی دا د حق او د باطل معرکه ده دا به چلیږي دا ختمیږي نه لیمیز الله الخبیث من الطیب او که دا خبر هم څوک اورئ نو داسې اطلاعات شته دی یو مرګره د جیل نه راځات شوی نو دغه ټکی به کې خپ تفصیل سره وای چې کله به تاسو نشریات ختم شول نو بیا به زمونږ نه زور وسته د دغه نه زور مو باسه د جیلیان نه زور مو باسه دا چیرې میدان تراشه میدان باندې معلومیږي ته طالب پیژنې طالب تا پیژنې دا جنگ دی نو دا بندیان هغه ستا سره بندیان دي ستا سره دند په جیل کې دي اخلاقیات سره وکړه دا سمکه و چې روجره ډوډۍ په بند کیته دا مکه او دا ستا اخلاقیات نه دي دا مونږ کولای شو دا هر څه مونږ هم کولای شو خو لیکن امیر صاحب محترم به یو ټکی وایه چې زه د الله تعالی دین او شریعت را منی کړم کنه تا به لیدلی وې مړی د مړو چل ورته ما در خولې وې چې مړی خلک څنګه کوي او خلک چیرې دغه څنګه ورانه کورونه خلک څنګه ورانه دماکي خلک څنګه کوي خو زه د الله تعالی دین او د الله تعالی شریعت سره ټینګ کړم نو دې ده کې الله تعالی دغه وی چې دنیا هم دغه سي برباد لري شو تبا برباد شو دین او تخلاصې دل نه شي او دا واوري کومګه وو او کنو په پا پاکستان به الله تعالی قانون خامخرازي ان شاء الله دا په راضي وخت به کې ولګي نیټه له نه درکو چې کال بعد به دوه کال بعد به شل کال بعد به دیرش کال بعد به خدا ختمي ګینه ان شاء الله طالب به ختم نکي دا د الله سره ته زور کې دا الله تعالی کتاب سره زور کې دې سره دا زور نکي دینه قلار شه اوس په سوچ فکر وکړه بری خبره باندې اوس دې په دماغ آزاد کا نه شي کوله روس نه رکړي بل ونه کړله بل ونه نه رکړي امریکای نه رکړي بل چا نه رکړي غرقېږي په دې کې د ملک د نزیه سیم روان دی نه خو د الله تعالی قانون په ناپیس کته هم پکې ناستې مسلمان شه او د الله تعالی دین ومنه نو بل دې ته وخبیا نه تختې کنه کم نس کم او الله تعالی ورمانې کین سره ولګي په یو باندې خو لګاو کنه د الله تعالی لوی دشمن او د دې د دې د دې زمانه لوی فرعون هغه مشرف په پاغي باندې کینسر لګیدل او دغه پکې اوس ویل چې ابو در پاله جنب پکې خیر سره بیا وه الله تعالی دې نورم غر کی او مسلمانانو ته دغه وایو چې دا دعا هم کوي چې الله تعالی ول اوس عمر ډیر ورکی چې یو شل دیر شکاله نور عمر او چې دغه میتیاز ته هم دغه سیزی او چې نه خوراک کولای شو بده هر څه کې ولته محتاج دی دا خو دای څه کړیو ده دا خو هغه سړی و چې دا دته وای کعبه کولاو شوی دا دته خو کعبه کولاو شوی ما مخکې خبره وکړله چې لکه د ابو جهل نه وته زیاته نه کولاو شوی هغه تم کولاو شوی نو ته خو هغه سړی چې کعبه ته کولاو شوی طالب جان دې چړلې او زکه دغه شولې الله تعالی دې غرکې الله تعالی دې پریدي نه نه لیمیز الله الخبیث من الطیب دې رپار جدا کې الله تعالی الخبیث پلیت لره من الطیب رپاک نه jihad الله تعالی ولی پرس کړی دی نو الله تعالی ځکه جهاد پر اس کړی دی چې خبيث او پلید پدې کې او دغه سي طیب پدې کې معلومیږي دلته کې د خبيث او طیب نو مراد په اعتبار د عقیده سره دی کافر مرتد او بيدینه منافق هغه د عقیده پلیت دی اگر که ظاهر باندې ډیر زیات ځان پاکړه دی خو عقیده پلیت ده انما المشركون نجس الله ته پلیتان ویلی دا پلیتان دی کله الله تعالی وی دا خبيسان دی او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دغه کې راغلي دی په واقعاتو کې چې ډیرو کافرانو ته پیغام لیږلی دی یو صحابي نبی علیه الصلات والسلام لیږلی یو ځای ته نو هغه ته دا خبره غالبا د عمر رضی الله تعالی عنہ دور واقعه ده هغه لیږلی ان شاء الله په یو ځای کې به تفصیل راشي اوس پوره ذهن کې زما نشته دی خو هغه اخري ټکی راته معلوم دی هغه ده چې کله لاړ نو هغه ته پیغام ورکړه چې مسلمانان شي که نه نو بیا جنگ ته تیار شي نو نو مسلمانانو هغه مشر ته دا خبره وکړه چې تعالی به رشوت مونږ درکو ستا د ټول پوج له مونږ تنخواګانې درکو د مجاهدینو ته او کپړې به در درکو تاسو غریبان یې کپړې هم زړې دي نو تاسو ته کپړې درکو خیر دی نو هغه ورته ویل یا ابنا القردة والخنازیر ای د شادوګانو د خنزیرانو اولاده زما په الله تعالی باندې قسمی یا براله جزیه راکوئ یا مسلمانېږئ او که دا نه نو زمونږ او ستاسو معلومیږي د تاسو سي پرېدم د خندیر او د شادوګانو اولاده تاسو ماته دا خبرې کوي ته ماته دا دغه راکې چې زه به دله پنځه لکه روپۍ درکم او دوه کمرې کور به له جوړ کړم او راشه پاکستان ته تسلیم شه نار به ناسیمه د دغه په ځای باندې د ډوډۍ په ځای باندې به ان شاء الله تحریک طالبان پاکستان د خپل نیکونو تاریخ را ژوندې کوي د صحابه کرامو او سبا خوري د پانی بوخوري پانی د ونو پانی بوخوري ان شاء الله خو لیکي نه تا ماپ کوي نه تا چې د خویندو میندو سره څه کړلي تا چې د الله تعالی د کتاب سره څه کړلي د الله تعالی د کورونو سره دې څه کړلي د مدرسو سره دې څه کړي دي دا په ریکارډ باندې موجود دي دا داسې ویډیوګانې دي چې دا ختمېدو والا نه دي دا مسلمان په زړه باندې لیکلي دي هغه جدا خبره ده چې مسلمان کمزورې دی ان شاء الله توجه ورته پیدا کیږي ورځ په ورځ دته مسلمان بلوکیږي دنده وتیم خلاص نشي لیمیز الله الخبیث من الطیب دیر پاره چې جدا کې الله تعالی خبیث پلیتان لره من الطیب د پاک نه او مال دی ولګاو پس یون په قونه ثم تكون علیهم حسره او ډیورن کرخه دغه دی ولګاو دا کانټتار دی ولګاو من دی کړل مخکې چې کومه دماکې پاکستان کې کېدلې کم کارونه کېدله وس یې په دې نږدې وخت کې زیات شول او کنه مخکې زیات وس دا غینر باندې زیات کارونه کی دا بهر به تمنه کې اغدنه نه سره وسکه دا غي سر به تسکه الحمدلله مسلمانان شر پاکستان کې دغه په دغه ملک کې مسلمانان اوسېږي او دا غي د طالب سره د مجاهد سره دا غي خیر خوایش ته د دغه مسلمانانو په کورونو کې د خپل نیکونو توري او ټوپک هغه وسمه پیتی ټوپک یو یو بند یو پندز هغه وسم د دې په کورونو کې پراته دي صحیح ده دغه پلار او د نیکه کار به ان شاء الله دغه مسلمان پرې نه دی او دا بر تخمه خرج وند شي لیمیز الله الخبیث دیر پر جدا کې الله تعالی پلیت لره مینه توي ویر پاک نه و یجر الخبیث او کی بدی پلیتان لره بعضه بعض ردیونه علی بعض په بعض نور باندې پیر کومه دندلې به کی پین پیر کومه دلې به کی پین پیر کومه ډیره به کی جميعا په یو ځای باندې پای جلوه جهنم درې خپل نه قلار شي الله تعالی بم تیر شوی ګناهونه معاف کی ځکه الاسلام یهدم ما کان قبله په اسلام سره مخکینه ټول ګناهونه معاف کی او د مرتدینو د پاره چې کومه طریقه په احادیث کې خودلې شوی ده او د قران نه معلومیږي د احادیث نه معلومیږي د صحابه کرامو د اقوال نه معلومیږي نو او داخليږي به په اسلام کې د هغه باب نه خرج منه د کمی دروازې د اسلام نه چوته نو په حق دروازه د اسلام باندې به واپس ورشي نو تاسو د د د الله تعالی د دین نه وتی د قانون په دروازه باندې د الله تعالی قانون او نظام نه منئ د مسلمانانو وجل دا جایز ګڼئ مدرسې او جماعتونه ورانول دا جایز ګڼئ راځي دغه نه توبه وباسي د الله تعالی د قانون چغه پورته کوي بس ما پم کې الله تعالی قل للذین توتوا توا کسانو ته کفرو چې کو بره کړی دی ایم ته حکمانه شول دیو د کوپر او د شرک او د طاغوتی نظام نه یغفر لهم ما قد سلف او وخلی شي تا ګناهونه چې تیر شوی دي مخکې شوی دي ځکه ان الاسلام یهدی و ما کان قبله وان الهجرة تهدی و ما کان قبلها د هجرت نه مخکینی ګناهونه په هجرت باندې معاف کیږي او دا د کوپر په حالت کې یې څه شوي دي اسلام دې راوړ نو الله تعالی به ګناهونه معاف کړي و ای یعودو کدی و راګرځي جنگ کولو د مؤمنانو ته نو فقط مدد سنت الاولین پس یقینا تیر شوی دی هغه طریقې د مخکینو خلکو مراد درې نسری سنت الاولین د الاولین نه مراد یا انبیاء علیه السلام او مؤمنان تی مراد دی نو سنت الاولین تیر شوی دی هغه طریقې د پخوانو تیرې شوې دي نو معنا دا شوله چې الله تعالی بر سره داسې د دا سنت نه مراد نصرت دی او د الاولین نه مراد انبیاء علی السلام او مؤمنان ته مراد دي تیرې شوې دي د الله تعالی طریقه چې هغه نصرت ده د مؤمنانو سره د الله تعالی د پیغمبرانو سره دویم قول داره چې د سنت نه مراد سنن الهلاک تی مراد دي او د الاولین نه مراد مخکینی فرعونیان او کافران تی مراد دي نو فقط مزد سنت الاولین تیر شوی دا طریقه ده طریقې ده الله تعالی تیر شوی دی د مخکینو کاپیرانو سره چې الله تعالی کاپیران تبا کړی دي نو مخکینی الله تبا کړی دی دا به الله تعالی تبا کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه